ان زلزلة الساعة شيء عظيم او سورۃ الحج کې رد دې شرک فعلی په مختلف انداز سره او په مختلفو طریقو سره اولنې باب اولنې باب هغه د یاري په انداز باندې ذکر کړي چې اسې د قیامت نه یاره پکار ده د قیامت نه چې کمونو یاره پکار ده چې دا سر از راشي بیا به الله رب العزت له جواب ورکوي ناولنې عام خطاب کوي یا ایها الناس اتقوا ربکم سورۃ النساء اغم شروع شوی او یا ایها الناس اتقوا باندې خوای کې بحث د پیدایش او چې الذی خلقکم سورۃ الحج په دې شروع ده او دلته بحث د فنا ده وتضع كل ذات حمل حملها او وبزي هر یو خاوند د حمل او د بوج خپل بچی لرا فتر الناس ویني بخلق لرا به هوشا او ما هم بسکارا او نو دی بی خودی او عذاب د الله وړي سختي نزور نه دې ته ټینګې دي شي زنه د خلقو نه غسوتی یجادل فی الله چای جګړه کې د الله په یووالي کې کم یونس دي د یاد الله په کتاب کې جنگ کوي په قانون د الله کې دا الله رب العزت په دین کې بغیر علم به دلیل او یتبع کل شیطان مرید او روان دي په هر یو شیطان سرکشه پورې پسې هر یو لیډر پسې رواني سرکشه پسې کتب علیه انه من تولاه مقرر کړی شوی دا فیصله کړی شوی دا په باندې دا خبره چې چا څوک چې ارانو کې د سره واوړي د تادي شیطان ته دا شیطان گمراه کوي او سمې دلاره او لار خیدتا په طرف د دوزخ عذاب سیر روانه دلرا په طرف د عذاب ګرم یا ایو الناس ول قیامت کې مشک تاسو که قیامت کې مشک کې نزان تاسو شي او ګوري چې تا الله د سره سکړي نو شک مناسب نه دی نو نو اثبات د قیامت ذکر کوي په قیاس د پیدا کېدلو باندې او ور سره د ژوند باندې د زمکه باندې یا ایو الناس و د ټول دنیا خلکو کتا سي په شک کې د قیامت نه د بیا پورته کېدونه فاینا خلقناکم یقینا ما پیدا کړی تاسو من تراب ان خاورنا ثم من نطفه بیا د احساس کینا بیا چې کمنو د چکی دی ویني نا ثم من مزغه بیا د پټی د غوخه نه مخلقات اندامون والا او چې نه د چکمنو اندامون والا غیر مخلقتن اندامونو په کې کمی ځنه کې لنو بین لکم دا چې بیان کوم تاسو ته تا ادوار د پیدایش تاسو چې په کومه کومه طریقه تاسو پیدا شوی ونقر فی الارحام او بیا چې کوم نقر فی الارحام ما نشا او ساتما فل ارحام استوګن کوم قرار ور کوم پات کوم چې کوم فل ارحام په بچیدانو کې اغه لرا چې می خوښ شي علاج له مسما تر وخت مقرره ثم نخرجکم طفلا بیا راو باسن تاسو رما شومان بیا چې ورسې تاسو ځوانه خپل تا وزن تاسو نه وي چې توفا واغستل شي ځوانه کې مړ شي واغستل شي ساده ومنکم او زن تاسو نه وي چې واپس کړی شي کمزوري عمر ته بیکار ده د دې لپاره چې پوه نشي پس د پوهه کورونه پیسې ځوان دي پس د پوهه کورونه پیسې ځوان دي وتر لرزا دویم مثال وتر لرزا اوینی وزمکه لرا حاملتن و چکړه سا فیضا انزلنا علی الماء چې کر را ورم په دی باندې وبو اهتزت او خوځيږي خوشاله شي ورابط او بوګشي او پړسیږي او انبت او انبتت او رازرغون کی من کل زوجین بهیج هر یو جوړه تازه نتیجه د دې دلایلو د دې نه یو خبره دا معلومه شوه دا تاسو توام یقینو کې پدې چې یقینا الله هو الحق هغه بالکل کرا بالکل ثابت دویم او په دې یقینو کوي چې هغه الله به ژوند کې مړو لرا او په دې یقینو کوي چې یقینا الله لري په هر یوه قدرت والا په دې وسره یقینو کوي چې به شک او به شوی قیامت دراتلو دي هیڅ شک پکې نشته لري پر سره په دې پنځمه خبره یقینو کوي فاج پیر ان الله یبس من فی القبور یقینا الله وراوچته هغه سوچ په قبرونو کې دي دا ټول الله سکی راوچته نو ګوره سره د دومره دلایلو نه دي د سپیله کوي ته وګوره ومن الناس زورن ومن الناس من یجادل فی الله ځنې خلکو کې دا شته دی چې په سره د دینه یجادل فی الله جګړه کې بین د الله کې بغیر علم بی دلیل او بی د هدایت او د کتاب روشننا نو سره د عقل دلیل شته نه د وحیونو نه نقل اړون کې دې ډړې خپل لاره خپل ډړه واړي کوناټی له ترنګ ورکی لیو ذلان سبیل الله دا چې گمراه کی خلق د دین د الله نه مخ کې چې هو من الناس مې یجادل فی الله ما ور کرو او دا چې دې مدالي لیدل دي ناس چې دې هغه کې یتبع کل شیطان مرید دلته کې یتبع نشته ځان لپاره ذات دا تکرار نه دی له فی دنیا خزیون دلوی په دنیا کې شرم الله یو شرمې ورزق یوم القیامه او بسکم تا پر ورځ قیامت عذاب سوزیدلو عذاب دوزخ دار دی وجنا چې ګری دلا سنستا او یقینا الله نه هیڅ ظلم کوم کې پیسې او بندوان دي هو من الناس تابعین باب زورنا خپل فائدې لپاره بس لګیا عبادت کوي چې تکلیف در باندې راشي نه عبادت ته خیر آباد شي دا خو د خدای بندګی نه دا خو د خپل مفاد سره و من الناس او ځین خلقنا غوي چې بندګی کوي دا الله علا حرف په اوترس باندې په یو طرف باندې چې په ډډه غو دي یو رګه چې کوم طرف ته اوخ په کومه طرف سملی توارو که کنه لګا ټیسټ کوي وي څه کوي ټیسټ کوي تجربه به کوي د د دین تجرباتي وي دین د تجربو شې نه دی دین دې ته ویل کیږي چې سړی د الله مکمل څه کوي تابعداري کوي اگر که د سر په کې ځین زر زر په کې شي لاړ شي خدای وو چې خپل خبره پر اقدام او دا چې د دین لذي امامولي مو ته تکلیف کو درا شي دا غلط دی ګینې نو ماته به تکلیف ولې را رسیدل خو معلومیږي چې دا په دې باندې خدای څه دی خپل دی باندې خدای نو دې دا دین د تجربې په تور باندې کوي پوری کوي په خوان دی وګ کنه نو خپه خو په خوان دی ورکو بیا بیا په لکسول سکو ومن الناس ذل خلقنا غری چې بندگی کوي دا الله په یو طرف په شک باندې کورسی کې د فائدہ نظر په سوړ کې وی واه هاي ډیر مزه وکوي وای نه صاحب ته فتنه انقلابا او کور سیګل ته مصیبت انقلاب علا وجهي واوړې په مخ باندې خسر دنیا او آخرت دنیا هم تبا تاوانی او آخرت هم دار تاوان بالکل صاف یادو رب لید د الله نه علاوه رسو چې لا ضرو تکلیف نشي لر کوله دنا او ما رسو لا ان فوج فائدہ نور کې دلرا دا د گمراهي بالکل لري دا حق نه یادو رب لید لمن یادو دې دا ولی هغه چاله را چې ضره اقرب من نفعه چې تکلیف د بلنې ده دو zarar د بلنې ده دو چې هغه کافر کیدل لی نه غد هغه کافر کیدل لی او مشرک کیدل لی اقرب نو هغه ډیر لاس پلاس ته ډیر څه لاس پلاس ډیر نږدې دی من نفعه هغه نفع د وهمی ده نه هغه وهمی سره نافنا یعنی دا مشرک چې غیر الله را بلی کنه نو د وام کې دالي چې د بزما څه کوي مدد کوي نو مدد وهمیو یا به وکي یا به ونه کې د مشرک خیال اسه خو کوله نشي خو د مشرک خیال لري چې کې دې شي داله وکي نو هغه نه پای چونه اسوا وهمی وا او zarar ټک پټک شو چې ډایرک کافر شو او ډایرک دوزخی شي که خدای مکا د کټیم نه مرشم سیخ په دوزخ ته ځي ضرر لاس پلاس ته نو مخ کې سره اړو تعارض نشته دی یادو لمن ضره مشکل وګوره یادو لمن ضره اقرا من نفعه خلق وی دا څه را بلی چې کم دنو هغه تعالی را لام په معنا کې بزرغه باندې داخل لې لا بي سلام مولا ولا بي سلام شي اړو د اشکال او د جواب نه ځان خبره ويسګاري لا بي سلام مولا ولا بي سلام شي خامخا بد بد مددگار دي او بد د کام قبيله ملګری ناکارې دي بیا ناکارې یقینا الله تنکیا کسان لرا چې مان راړو عمل کې نیک باغونو ته چې بای کې والا نه دونه دا غنه والے یقینا الله کې یا غچ را دی کی مان کانه زنو تدغه مشرک یو مثال ذکر کړي چې د خپل فائدہ سکی لګیا خپل فائدې په څه دی لګیا وي نو ګوري مثال حاصل ته ګوري د دې مشرک دا خیال لې چې زه زکه غیر الله لازم پیر بابا لازم او زکه ته کمنو نور چا په روانم چې خدای پاک زما مدد نکړي زمون مدینه او دا غیر غرض کینه نو ته دا خیال لې چې الله زما مدد نو مثال وته وي وی د دې د سوچ د رسای او د خیال د اثر دا لګوز غلې یو جیاز دي سکی والو شي یعنی د سوچ د رسای یو فکر دی وکي دا سوچ ته برو کی برا او کتا موحد دی هغه خپل فکر چرته تړل دی الله پوری مسلمان وای چې زما ټول کارونه څوک کوي الله کوي نو دا مشرک دی لږ سوچو کی او فکر دیو کی چې دې موحد ټول خپل ځان چا پورې تړل دی الله پوری نو بیا دې لوګون ته کې دا سوچ سکی کټ کی نو او دې ګوري چې د دې موحد کوم ټول کارونه کیږي او ځنی کله وشي او ځنی او زمام دغه شانتي کزه غیر الله روانه مو په خدای بد ګمانه ما نو زمام ځنی وشي او ځنی ونشي نو اخر لکه بیا د دې بد ګمانه تاجت سره دا خدای الله یو تقدیری فیصله ده چې چا ځنی کارونه وکړي چې چا ځنی کارونه ونکي نو او دې ګوري د موحدم کارونه کیږي او ځنی ونشي خدا هم کارونه کیږي الله رب العزت کارونه څه کوي کوي نو بیا دې دا سوچ سکی کړ کی او ودی ګوري چې دا خفقان ختم شو که ختم نشو دې چې په خدای دومره بدګمان او هغه بدګماني ختم شو که ختم نشو او په دې باندې سر خلاص شو که خلاص نشو چې غیر الله څخه کوله پونه شوي دا مې هغه من الناس مې عبد الله سره ولګو او د حضرت سے توجیه مې وکړه د بلغي من کان یظن الله ينصره الله من کان یظن د چا چې ګمانو د کم مشرک چې ګمانو چې بالکل به الله مدد نکړي د مشرک په دنیا او په آخرت کې نفل یمدد بثواب الى السماء وګد دي کې رسائل سوچ برا یعنی موحد کارونو ته د لکسو کې سوچو کی چې پوره کیږي او نه پوره کیږي نو ثم لیفتا بیا دا سوچ کی بس کی ختم دی کی فالی انظر نو دی ګوري حال یو دیوان نه کېدو چې ختمه دا تدبیر ده هغه سوچ دی غوسه کړه ده د دا شر ختم شو ختم دوی مطلب دا به مو کوم بیا وای چې له یو معنی وکړه مان کان یظنو مشرک وی نه بکی خدای دې مسلمان دې موحد به خدای مدد ایمان کان یظن تکم مشرک چې دا ګماني چې بالکل و مددونه کې الله دې پیغمبر په دنیا کې او په آخرت کې دغه خدای مدد نو الله به خامخا مدد کوي د دې دای به الله څخه کوي مدد کوي فالی حمدو وګد دي چې دا دا مشرک به سبب نه اور اسای ال سماع چتا چرته درسل کی وګدل کی ځان دې په خفي کی ثم ليقطع بیا دې چې کمنو رسای کټ کی ځان دې راوور دې ځان دې پانسی کی ځان دې کی نفال انظرو دی ګوري هر یو زبنا چې ختمه دا تدبیر د هغه چې غوسه کړل چې دی غوسه کړل چې د موحد باغ د پیغمبر باندې مدد نکی نو کار څه کی کله ځان اوجنی خوم باندې د سکی الله به مدد کوي زدرې مو مکان بان کان یظنو د چا چې دا ګمانو الله ينصر الله چې بالکل به الله مدد نکي دته په دنیا کې او په آخرت کې چې پیغمبر به الله مدد نو فالی هم دو کګد دي دي کې د او ذریعہ ال السماء بر اسمان تا نو چې په کوم لار د پیغمبر مدد راځي نو ثم لیاقتا بیا بیا غلار سکی بند کی او غزریه رسکی ختمه کی نو دا کول شي چې اسمان تلل شي او د مدد غلار سکی بند کی نو فالی انظرو دی ګوري حال یو زبان نه کوي دوه ما یغیز آی خپکې دې آی ختمه تدبیر د هغه چې دغه څه کړی دی یعنی د پیغمبر د مدد دالار بندول شي نو نشي بندول کنه نو څه چاودلو ته ساده دا کرانګي نازلوم دی لرا آیتونه می صاف صاف او یقینا الله توفیق ورکړي هغه چاله چې را دی وتی یقینا کسان چې مان اورل دا کسان چې ودی آتی او ستور بندگی کون کړي او پیرانګیان دی او مجوسیان او هغه کسان چې صدار جوړ کړي دا الله سره یقینا الله فیصلو کې دې ترمن دا پر د قیامت یقینا الله نه بهر سبحانه گواه پویا فکر دې نه کړي یا پن پټي ته تابعداري نه کړي فکر دې نه کړي چې یقینا الله تابعدار دې غل راغ سوچ په اسمانو کې دې او سوچ بزما کې دي او نور اوس په مې او ستوري او غرونه او ونه او زنده سر او ډیر د خلقونه او ډیر دي ثابت شوی دا په دې باندې په سره دا عذاب او هغه چا را چې سپکی الله دې شهدل رسول عزت ورکون کې یقینا الله کې هغه چې را دې وکي دا ټولې دي چې جګړه کړې دا جګړه کې دې په خپل رب بارے کې هغه کسان چې کافرانه قدرت الله نو کټ بکړې شې لرا نام پکړې شې لرا او جامې د ورنا بالکل د بدنونو سره پټ لکه د پټ پتلونو قتل قتل لهم سیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الامیم واولول شي په سرونو دی باندې الامیم ګرمه او یو سرو بی ما فی بطونهم ویلکی ویلکاول وشي په سر هغه چې په ګډو دی کې یو سر منیم والجلود فلا مقام من حدیث او دل وی ګروزونه د اوسپنه هر کله چې رادو کې دي چې راوځي دینا توجه تکلیف نه راو واپس وکړي شي په دې کې او ته وویل شي چې اوس کې عذاب وسولو یقینا لا د نکیا کسانو چې ما راړې عمل کوي نه کو باغونو ته چې بېږي ولاندې زونه دا غنه ولي خسته وکړي چې په خسته وکړي چې په دې کې بابا وګانو د سرو زرو باندې عمل غلري ولې باسو بیا حریر او جامع دې با په دې کې دې خموي وجا واودو الى سوی من القول روان کړي شو دي لار ورته خودل شو په طرف دا پاکي خبري لا اله الا الله وعدو او روان کړی شو په طرف د لارې د ستایل شوی یقینا کسان چې انکار کړو باندې خلکو له زنده الله نه او د جمعه د عزت منه هغه جهالنا ول الناس چې ګرځول دي مونږه د لور د پاره د خلکو سواء برابر علاقه بوي اوسیدون کې بده کې او بارای ټول به برابر دي او څوک چې راځو کې بده کې نمایل کېدو ظلم تا او کا کېدو نه په ظلم باندې د الهان او د بی دینای په ظلم کول سره نو بس حکم د تعالی دردون کې وایي سبحان علی ابراهیم دریم باب ذکر کې اور د شرک فعلی د ابراهیم علی السلام تذکرہ په بقره کې وکړه د عقیدی په باب کې سره انام نه انام کې رد شرک فعلی او اعتقادي کې دواړو کې د ابراهيم عليه السلام څوک را تذکرہ وکړه فرد شرک اعتقادي کې فرد شرک فعلی په دواړو کې ابراهيم سره ایمان نه د قانون په مسله کې په صورت نساء کې ومن احسن دین ممن تبع ابراهيم ملت ابراهيم حنیفا ابراهيم تذکرہ وکړه په معاشره کې او په قانون سازه کې ابراهيم څوک تابعدار وکړه دلته بیا د ابراهیم علی السلام تذکرہ راوړه پرد د شرک فعلی کې ابراهیم سره ایمان دی چې شرک فعلی لکه ابراهیم په اقتدا باندې وکړه رات کا وایي بوانا له ابراهیم او پامو کې چې ځان ورکړو ابراهیم ته مکه بوانا چې موږ خو ابراهيم ته ځای د بیت الله الله د شرک وشیا یعنی فرشتہ را لونه خو تر اخلا دا چې صدا مې جوړو د ما سره اس بلام اس معمولی شي پاک ساته کور زما د پاره د تواب کون کو درې دن کو رکو چې دې کون کو او اعلان وکړه خلق کې بل حج دا حج یا سوکر جالن راځي به دې ساده چې کمنو پیادا والا کل ضامر او بحر او سورلای سی زبان نه شغل تیزوالی دوجه تپشوی یا تین من کل فجر امیق راضی به کمنو د هری وکړ ډونګانا د هری لری ځانه برازي ابراهيم عليه السلام زما आवाज وسو کووري الله یې تو کا اورول نو ورول زما کار دی ابراهيم عليه السلام आवाज کو چې یا ایو الناس ان الله قد فرض علیکم الحج فحجوا خلق در الله در باندې حج فرض کړل دي نو تاسو چې کومو حج کوي نو چې د چا روحونو هغه د چا الله رب العزت حج مقرر کړو اول تطلیل مقرر کړو دا غي روحونو لبیک وي الله دې کې چې زموږ روحونو لبیک ویلي کل زمیر یزامر یاتین من کل فاجر عمیق لیشهدوا منافع لهم دا چې حاضر شي دی فائدو خپل تا ويذكر اسم الله او یاد کینوم دا الله پاک رز معلوم کی علامه پاک سبحانه چور کړی دی لرام بچ مچلنا دغه سارونه نو خړې دینا پاتم البایس الفقیر اور کوي چې کمنو به سره لرا غریب محتاج لا ثم يقضوا تفسهم بیا چې کمنو لر کې خيري خپل ال ته ځان وسان نه کنه خيري لري کا یو د بدن خيري دی بل زړه چې د بدن خيري لري کا نه چې ور سره چې کمنو د زړه خيري څخه لري کا شرک څخه لري کا او د عمل شرک څخه لري کا او غونډانم څخه لری کندا چې راځي نو اکل کالو خان کدوانی د سرن سلا ته حاجو کو نو کدوان دې لری نکړل ثم ليبدو تبصرهم کابل کرام شیخ صاحب رحم الله یې زمون کلیوال حج لتلیو نن ته ته چاوي چې حضرت شیخ قران رحم الله راغله دي پنځیر شیخ قران رحم الله مجل راغله دي بیا غوی چې موږ ملاقات تلل شو د خپل استاد استاد وګینو مې دې لاړل کینا صلی الله علیه وسلم ملاو کو پیجی جی موږ ته لګ نصیحت وکا شیخ قران رحم الله دې جی موږ ته لګ سوکا نصیحت یا او شیخ څه وتوي چې بس نصیحت نصیحت ته چې موږ دلته راغلی یو خدای الله د کور نه چاپیر وګرځیدلو اوس په الته کې د بل قبر نه چاپیرا نه ګرځو دلته هم چې کمونو د هجرت سوت ګټه خپل کړن ولته به نورې د قبرونو ګټي نه خپلو دلته هغه چې کمونو د ابي زمزم وبو ته عزتمن دی ویلی نو الته به نور چا چینو ته عزتمن دی نو داسې څو خبره ته کوو نو هغه زمونږ کلی غاجي صاحب چې ونه هغه ته وی چې حضرت صاحب موږ د کابل ګرام یو موږ د کابل ګرام یو مشر قران رحم الله ته چې ولی الله لیکلی نو یې چې او دي وی چې بس څه خلک کې هغه کوي بس تاسو نور سمجي چې څه چې دا خلک څه کوي بس هغه کار کوي دا حج دی نو هر مقصد دی کنه لیبذو تفسهم لری کې د ځان نه خیر خپل ولی او فون زورهم او پوره کې احکامات داج چې کوم احکامات دي ټول پوره کړي ولی او توفو بل ادلاتیق ثم ليبذو تفسهم ما دا حاضر معنا وکړه غلطه وا ثم ليبذو تفسهم بیا دې کې خیر خپل او پوره دې کې احکامات داج او دې وچورلېږي چکر دی ولګي ثواب دی کې دا کور بخوانی نه او آزاد کړی شوی هم دی عتیق آزاد هم دی ذالک دا تمام قوم یعظم حرمات الله چا چې عزت عزت کو د محترم د الله او د عزت مند د الله نو دا غوړه دلرا ونی زر عبد باندې او روا کړی شوی تاسو لپاره ساروی الا مگر هغه چې لسلکی کې پتا سو باندې پښتنه ورو سمن الاوسان نو بچ کی ځان چې کوم بالکل پر ډډه شي اجتناب جان ډډه شوی بالکل بډاړه شي دا پلیتاینا یعنی درگاهونه دا غیر لپاره چې کوم سيزو مانل شي نو پلیت ته واجتنه بور سمن الله وسام واجتنه بو قول زور او ځان بچ کې چې کومه وینا د دروغونه اشرک بالکلام چې په خله د شرک وینا کول او منل چې کومه د منل سره غیر الله واجتنه بو قول زور حنفاء لله شیطان تابعدار دی والله غیر مشرکین به نی صدر جوړون کی دا الله سره چا چې شریک جوړ کړ الله سره فکان ما خر من السما یو سړی دې برا چته ډیر برا تل لکه جیاس کی او دا ال دره چې کمر شو را خلاص شو 35000 فوټ بلندې باندې برسره روان دي او دا ال دره را خلاص شو ال دره راځي راځي نو بس لکه دنه خو پلار کې سوتلې تاسو یې اوس څنګه نه ویل راخل اندا چې کله روان دی هلته تپسان دي کارغان دي تپسان او کارغان لګیږي چې لکه څو خشوه کې څو خوخه ته ځان لته کوي تیار خوراک ته په اول هوا کې چې کوم نو سکی ختمي که سبب شي نو دا ځای ته وګورځي چې ډو پته ونه لګي ان دا چې کمنو چغي به وي اسو مو کدا غي نه شي بچي ور سره چې کمنو د دوزخ کنده صدا تیار ده چې مارګه کې پوری سیده به دوزخ ته سکیږي زی شرک تبعی ده کنه وما یشرک بالله چا چې صدا جوړ کړ الله سره ولکه چې دا پر وتبرا فتقو پیرو اوشکی دلر مارغان اوش کنڈی والا مارغان یاو غردی دلر سیلای پاغ مکان جور کی نو دوزخ نبل جور دشتے فی مکان صحیح هغه ځای جوړ کی ذالک دا ورته خبروم دکوا چا چې عزت کو دي عزت مند ده الله فاینا من تقل قلوب یقینا دار د اخلاص جوړونو نه تاسو دې به کې فائدې تر وخت مقرره او بیا د ځای د روایت د کور په خوانه تا ولکل امه ته د پاره د هرې وډلې یا الله من سکن ګرځول دې موږ ځای د قربانه دې پاره دې چې یاد کړي موږ د الله په هغه سبحانه چې ورکړي دی الله دې لرا من بهي مثلا نام د ګنګو سارونه نو الهکم اله واحد نه اله تاسو حاجت روا تاسو اله دې کیو نو هغه الله تعالی کې دې نور څه تعالی مګدا فبشر المخبتين او زیر ورکه عاجزی کوونکو ته هغه کسان چې کلو میاد کړی شنو د الله الله یاد کړی شي نو یری کی سړونه دی او صبر کوم کی زغم کوم کی علامه پاکستاني چور او رسیدلی دی تا او دې چې کمنو پابندي کوم کی زمان ته او دا غنا چور کړی می دی لرانو لګیې ورپد جعلنا لكم من شاعر الله او لوی تاروی غټ تاروی چې دی وخان یا الله ګرځولې مې زلانه تاسو لپاره من شعائر الله ان خدا الله نه تاسو له بده کی فائدہ فذكر اسم الله یاد کینم د الله په دې باندې په قطار فائدہ وجب جنوبان چې کله کی دی ډاډي فقلوا نخرج دینا چې په فائدہ وجب جنوبا په چارا کد کد شي ډاډي دی اوله کی ډاډي دی او پولاړه لالی نه هر کوي مخینه ګوډي ولا ماته کړی او بلې مړای کې چې کمونو په چاړه باندې په ځای کې راځي وي په ځای کې وي لاغې نه په ولاړ باندې دا په ګوډو باندې ته ویني وبېږي وبېږي هغه دا سره غونډه کې ډډ ډډه ولګي وجب جنوب هدا سره چې کله ولګي ډډه دې فاکلون خری من اردنا تم القان والموتر او خروي په صبرنا غریب باندې او بزان پیش پیش کوونکی ځنې غریب به د قشان دې صبرنا کوي سبحان الله الحمدلله الا الله اکبر ځان لوړات چې خپل وظایف پسې کوي کوي او بل ولات دي السلام علیکم تاسو قرباني وکړه د خیر سره الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي الله دې قبول کړي ما وې چې دوباره چې مبارکي بل کوم زمون خو اسیم دا حل دې تاسو ته پته راکنه ورکول یو پټه کړم خدای باندې دورانه پوری ځان پېښ پېښ کی موټر دې فاتابی کړی دل را تاسو د پاره دا چې تاسو لوی بیان کړي دا الله په هغه سبحانه چې خود نه کړی تاسو ته او خوشحالي ورګنې کار لا موحدیننا ان الله یدافع عن الذين امنوا اوس چې کلنو دی سره دې نه تاسو ته مسائل بیانای او دی بیا لګیاري تاسو سره چې کمندنو جنگ کوي او تاسو بل طرف تاړي او وحي او ټکی دي حفاظت پرې څوک کوي ان الله یدافع عن الذین یقینا الله دفاع کی دا کسانو نه چې ایمان راوړل دي او یقینا الله مين نه کی دا هر یو خیال ګرمټه کور سره ناشکر سره او ذین للذین خاطر میدان ته شو ته توحید لار باندې او شرک سکی خوري قانون سازی د غیر الله سکی په ملکی خوري او دا چې کمنو موحدین وای او ټکې یاسر صبرا علی یاسر فین موعدکم الجنه فین موعدکم الجنه یاسر والا صبر کوي بلال صبر کوا حباب څه کوا صبر کوا والد کیږي ټکول کیږي پشاګانو باندې سر جوړ کیږي لری جوړ کیږي په مخ مبارک باندې توکان د کافر څه کیږي ټکول کیږي دوه لونه بختور چې کمنو هغه د کافر بیمار د لاس څخه کیږي طلاق کیږي هغه چې کمنو ورچوي محمد په مخ باندې غلا ورته وای چې سالونه متا ته سکړي طلاق کړي دا ولې څوړه خبره ده دا چې کمنو کیږي او زوما تبر نن پوه شي نن به سم شي نن به سم شي دومره دمه مې دا توکړه نه سمېږي اوس مې در پسې زمري در پرې خود اوس راټینګ کا اوس نه للذین یقاتفو بنشکل دومره تاریخ مې وي وان الله علی نصر لقدیر یقینا الله دې په مدد دې باندې قدرت والا ځان الله باندې مدد کی دا موای چې تشلاس سما زړه تا په ګټه کې به الله رب العزت د ټینګ کو پر طاقت کی واجی تو خو پاسا الذین د دې څه ګناه دي د دې ګناه وېسته دي الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق هغه کسان چې شړل شوی دي استل شوی دي خپل کورونو نه بی جرمه ها یو جرم شته ها بالکل الا یقول ربنا الله مبید دینا بس دا جرم دې مگر دا چې وایلی شرف دې مونږ الله دې مونږ الله تربیت منو د بل چا قانون سازي نه منو هغه صرف قانون سازي دې چا مني سلطه العبودیه وسلطه التشریع صرف دې چا مني دا الله چې عبادت او مقد الله دې قانون سازي مقد چاري دا الله ربنا الله شرف دې مونږ یې کیوالي او تا به دې ځای کې چې کمونو مونږ کړو او تا مدرسه جوړه کړې و دا خو هغه بختورو ته او د ځنګل مرو ته دوا کاوه ولولا دف الله ان اصباد بباس له د وسوامه نو خامخا نړور شي وو چې کمونو هغه د دین ځای نه سوامه ګرځي و بیا او چرچونه او صلواتونه عبادتونه و مساجد او جماعتونه یذکر فی اسم الله چې یادول شي په دې کې نوم د الله ډېر ډېر ولا انصرن الله یره د کمزور هغه الله قسم کوي ولا انصرن الله من ينصرو الله به مدد کوي دا هغه چا چې څوک مدد کوي د دین د الله یقینا الله له کوي او زمون وایي ربي نه کوي وی نه کوي مدد یې ونه کوي نو مدد ځای له څه تللی ته وړه ویلې په ناسه باندې دي ځان ته کتلې دي د مدد ځای راول شو نو مدد دل کوي کنه تر دین مدد وکا نو الله ورته کوي مدد کینو د دین مدد دې نه کړه وای مدد ان الله لقوی عزیز یقین الله خام خام مضبوط و زور اور آکسان ها چې فتح او بره دل درکیر بیا په کې سکای چې جمهوریت بچانا ہے ملک دل درکو بیا په کې سنافس کایلاډ مې کاله بیا پاکستان اخیسته والله برتانوي کوډ تاجرات دین د پاکستان دا پکې نه اخیسته کمیونیزم سوشلیزم دا پکې چې کمونو نه اخیسته نا الذين مكنا في الارض آګه سان چې سزا ورکم دی لرا حکومت ور ورکم په ملک کې واقام الصلاه دین نظام صلات قائمای اوس قائم نه کنه قل هو ولنه ورځي د بلاو زامن اقام الصلاه او درې منځونه فات او زکات نظام زکات قائمي فات او زکات ورکی زکات لرا او امر بالمعروف او حکم کوي د نیکو د نیکو حکم کوي کنه امر بالمعروف وناوان المنکر او منع کی د بداینا ولله عاقبت الامور الله دی واپس کړل ټول کارونو تسلی کنه مونږ نه مونږ خدای به ډب ډیره کی فکر مکه او ډیره ډب ډیره کړی دا هم ډب ډیره کی استاد الله سبي کی کنه وایو کلو کا مقل کا زو قبلهم کدی نسبت درو کی تا تا یقینا نسبت درو کړه مخ کینه قوم نو حال سمودیانو قوم ابراهيم او قوم لوط عليه السلام او مدين والو درو ځن کړی شو موسی فامله تل کافرینو دمه میکړو کافرانو ته بیا میونه ول سرنګ شو عذاب می عذاب ته نکیر ز کوي چې په کوم ځای راشي ما غزا نه آشنا کی فکای من قرتن سمرا ډیر کولونا هلاکړي می دل راو دا ظالمان دا ور پریوتن کی سره چتون نه او کویان معطلتن شړ وقصر مشید او معنی مضبوطی قائل ګرځي دی په ملک نشي باندې لاره جوړونه چې دی وسوچ کې بده باندې او وګونه چې دی وا واوري بده باندې نو دان ډیر اندر سترګو خدا لاندې جوړونه ولا فلا فین علی ذا ول ابصار یقینا دا چې نیل لاندې سترګې د دې سترګې نیل لاندې وړاندې جوړونه هغه چې بسینو کې نه سوچ نه کوي فکر نه کوي ويستعجلونك بالعذاب دې په تلوار غواړي ستانه عذاب را ول چې خلاص شو نو خو خلاف نه کې الله لوا دي وای نه یوم عند ربک یقینا یورز فنی ضرب تا په شان د زور کولونو د داغ نه چې تاسو شماري یعنی چې الله وی لک صبر وکا نو دا الله لک ډیر زیاتی مطلب الله وی زول مهلت ورکوم نو چې یو ورځ مهلت نو په دې کې مزر کاله تیرېدل شي خود دروغ کېدلې لړن مطلب باندې پونه په دې کې زر کاله تیرېدل شي خود دروغ کېدلې نشي دله بخله څور کوي عذاب ور کوي وکای من قريتن او سمر ډیر د کلونا عمله تلا دمه میکړه دیتا وای ظالمتون او ظالمان بیا مینول دلرا مات دی راتل نو تخپل اعلان وکا ته دې پروا مکو او دعوت جاری ساته اے خلکو انما انا لکم نذیر مبین یقینا دې تاسو لپاره یو رون کې تا ما کسان چې ما راړو مړ یو کنه دې له بخنه دا ورته دې عزت او کسان چې کوشش کوي په حاصل زمون کې کمزوري کون کې دې لاره پی آیاتنا والذین ها کسان ساو چې دې کوشش کوي پی آیاتنا په قانون زمونږ کې کمزوري کون کې دی لرا چې دا الله قانون نافذ نشي دا الله آیاتونه نافذ نشي دا الله توحید خور نشي او قران خور نشي دا کمزوري کوي داری دوزخیان فما ارسلنا فما ارسلنا من قبلك من رسول تسلی فما ارسلنا من قبلك او نه را لګلې مونږه من قبل کا مکستانا مې رسولین هیڅ یو پیغمبر ولا نبیین مې رسولین هیڅ یو استاد ولا نبیین هیڅ یو پیغمبر الا مگر اذا تمنا کله چې ول تفسیر کو نوال کا شیطان واغچل شیطان وسوسی فی امنیتی په دوران تقریر د کې پزړونو د خلکو کې د خلکو زړونو کې و شیطان قسمت قسم سوا چولې وسوسه خلق مختلفي وسوسیم سي مختلفي ځنې وایي یاره دا نوې غونتې مسلې دي نوې ځدي زم دا پنځ پیره دي ما دقه پوره توپ دی بس پنځ پیره زنه دا وسو سره کې واچي د شګرد غونته کې ښکاري دا خبرې ټیک دي چپ شو بل زوري خیر ني تور ته مو شاته پروت بل بل بل شان ته وسړي کیسه کی واچي د جوړې د ملک ته اراده ښه نه ده روسي ایجنټ را ده یا د انډیا ایجنټ ته خاص تعلق دی کار دا قسمه قسم وسوسړ د سکی دا څوک چې شیطان اوس داعی سکی بیان او شیطان خپل کار څه ساتي جاری انجکشن لګي ډراپونه سکی خلکو لړونو ته ډراپونه سکی بس دا یو طرف ته داعی لګیا دی بل طرف ته شیطان سره لګیا دی داعی مهنت قران بیانې تقریر کوي د الله توحید څخه کوي بیانې او شیطان چې کوم هم لګیا دی خلکو ژوندو باندې مهنت څخه کوي کوي دلته داعی مهنت کوي الته شیطان څخه کوي ستی ذکر رہا ہے ازل سے تھا امروز چراغ مصطفی سے شراری دا دنو دا دنیا د امتحان ده د قشانت کار کو کی نتیجه سره وزي فینسخ الله ما یلقش خلق دو قسم شي د زنو زړونو نه الله رب العزت د شیطان او وسوسې سکی لری کی او پاغي کی خپل آیاتونه سکی فیاتونه څه کی مضبوط فینسخ الله ثم يحكم الله هغه لرکی او شیطان وسوسه سکی ختم او خپل آیتونه سکی مضبوط کی او نو ځنې بیا داسې خلک دوه قسم شي ځنې د شیطان پیروکار شي او ځنې د رحمان څخه شي آیتونه حاصلو دا په کوم کوم ځای راغلی چې تلک الغرانیک نبی علیہ السلام ویو به ولا په خلبانه په کتاب وی چې تلک الغرانیک الغلاو ان شفاعتهن لترتجاو دا په کوم ځای راغلی ان هذا من وضع السنادقه بالکل تور درو دي دا د قران په حفاظت د پیغمبر په عصمت باندې دا دی دا ضرور دی دا په کې نشته راځي چې پښتې ټکول دي تمنا د تقریر او د بیان په معنی باندې راځي تمنا کتاب الله اول ليله حتى اذا لاق الحمام المقادم الا اذا تمنا الك شیطان مگر چې کله بیان کو تقریر وکاو پیغمبر نو وا بچول شیطان وسوس اچول و شیطان وسوسي پزړونو د خلکو کې فی امنیته په دوران تقریر د دکی په دوران بیان د دکی د په دې بیان په دوران کې و شیطان خپل مهنت ساتو جاری چې څنګه چې په دې زنه سو کی اثر فیرتق الله روان وکړي الله هغه ختم وکړي هغه چې ورځول به شیطان په زړونو د سامینو کې بیا مضبوط کړ الله فلاتنا په زړونو د مؤمنانو کې او الله یې په حکمت والا لیاجلا دا چې وګرځي الله هغه چې ورځول دي شیطان ازمیخت او امتحان د بار دا کسانو یا فتنه تن سبب د گمراهی پزړونو دا پپا دا کسانو کې چې پزړونو دای کې د مرض والقاسد قلوبهم او د پاره دا سخت زړونو والو وین الظالمین کې نن ظالمان خامخاري په مخالفت لري کې دا اپنا ولی علم الذین او د دې لپاره چې ظاهر کیا معلومه کیا هغه کسان چې ورکړل شو د علم ان اولاد چې کینن دار بالکل حق من ربک طرف رستانا یعنی شیطان او وسوسې ختم کی فیؤمنو به نو د ایمان راوړي په دې باندې نو کاجب کړی شي د تزلونه ده دی او یقینا الله چې کمندونو خودون کې دا کسانو ته چې ایمان راوړل په طرف روانون کې دا کسانو را چې ایمان راوړل په طرف د لارې نه دی باندې ولا یزال الذین او مشبیا کسان چې انکار کړی دي فی مریتن بشکر دینا تر دې پوری چراج دې د قیامت بغلتن ناصابا او یا یوم یابرا بشی تعذاب درځي به خیره شانډه هیڅ خیر پکې نشته نو اختیار بدا کرت کی او دا الله ر دا بیان شول چې پلان کې به اخلاص کی پلان کې به اخلاص کی یا کوم رحم فیصله وکړي دې ترمنځ د انصاف نا کسان چې مان راړو عمل کړل نه ته په باغونو د نعمتونو کې وي هغه کسان چې انکار وکړي د رسول غړي حاصل زمونږه خدا خلق دې له عذاب شرمون کې والذین نو جنگ به د هجرت نه کیږي نو کډیر دې تنګي ته دعوت ورکې او تنګي دي نو بس کو کله او تفریدا هجرت وکا جهاد لورشه او هغه سان چې هجرت کو بدین د الله کې ثم قتلوا بیا عمر کړی شو دی یا په خپل مرګ شو مخام خارج ګور کې دی لره الله رزق کیستا او یقین الله نه غور روزي رسان لا یتلن نم خام خاطر نه بکی دی لره زائد د نه کېدل تا چې یرزونه و چې د دی په خوخي ها یرزونه و چې خوخ به دی یقینا الله له په صبرناک دا وما یا قوم مسلمه او قیمو به چا چې بدل واغستو په شان دا سزا ورکړ شي و دلرا ثم بغي علی بیا ذاته وکړ چې بده باندې نو خامخ به الله مدد کیدو یقینا الله نه خامخ ما کون کې بخون کې وذالک دا مدد به الله دې وجنه کوي چې یقینا الله چې کمنو نه نه باز شپې لاره فرض کړي نه باز سره لاره پښپا کې او یقینا الله ری اوریدونکو په ذات اوریدونکو اوریدونکو چې کوم ذات دا کول شي نو لاره ستا مدد نشي کولای ذالک بیان الله دا دی وجنا چې یقینا الله ری بالکل حق نو چې الله حق شو او ته داغه لپاره هجرت کړه داغه لپاره jihad کړه نو بس تا مدد نه کوي وانا ما يدون من دوني والباطل او یقینا چې بلی دی الله نه علاوه نو هغه دی برباد او یقینا الله له اوچو دولوي اي فکر دنه کړه دلایل یقینا الله ورید برنو کو فسوس ول ارض مخضرا نشیز مکشنا یقینا الله باری بینو کمردار هغه الله دې هغه چې په اسمان کې راځي په ما کې وای الله له ولانی الحمید او یقین الله له خامخا به پرواز تایل شوی فکر دې نه کړی یقین الله سخر کوما فی الارض خدمت کې لګوري تاسو راځ په اسمانو کې دي ورکول کلتی او کشته هغه لانچونه هغه چرو تجری فی البحر شوړي په دریاب کې روان دي په دریاب کې حکم د الله پرم څه کو سما او ټینګړې اسمان درا ورزدل نه پس مکه باندې الا بسم مگر په اجازه د الله چې کله الله اجازه کوي روغو ورسیږي یقینا الله په خلق باندې خامغه تر ټول کې مهربان او الله له هغه ذات ژوند کړی تاسو بیا مړی تاسو راو بیا ژوند کړی تاسو یقینا انسان خامغه شکر علی کل امه جعلنا من سکن متعلق داوی د صورت سره نه په دې صورت کې چې ارسونه دیلو چې په طریقه د عبادت طریقه دا د ذبح طریقه دا د حلالو د خوراک طریقه دا په اکه طریقه باندې روان شي د ځانه طریقې لکل یومتن جعلنا من سکن تبار لار یوڑلی گرزول زمانگا طریقہ دی عبادت شدیدی قوم کی داغی لرا فلا ینازونک فی الامر نو جنگ دی انکی تا سرا فی الامر پکار دی دین کی یعنی نده پکار دی تا سرا سو کی جنگو کی خلاف دیو کی رابلت اقبل رابطا انک علی علاوه مستقیم یقینا دې پلار سم باندې وای دا د لوګه کلی جنگ کی تاسو سره نو تو الله نه په افغان وای چې کوي تاسو الله په سلو کی تاسو ترمنځ پر د قیامت پاس کی چې تاسو په اختلاف کو آی فکر آی نه کویږي چې یقینا الله کویږي په چې اسمانو کې زما کې یقینا داري کتاب کې یقینا داري په الله باندې آسان زورونه دې به صاحب ته وګورم ويا بدون من دون الله سمره خپل بیان سو دا غیر سپیلا کایدا او دی عبادت کی دا الله نه علاوه دا وسو چې نه د نازل کړي په دې باندې دلیل او نشه دې را په دې کې باندې اس پویا فمال ظالمین من انصار او نشه ظالمان لري اس قسم اندالي وایلا ظالم آیاتنا او کلم چولست چې په دې باندې آیاتونه مثال تا متایو فی وجوه الذین کفروا المنکر صاف صاف باندې پوه شو صاف صاف پاک پاک خبرو کې نو پیژنې ما په مخونو دا کسانو کې چې انکار کړل د ناشناواله یعنی تندې وی ګونځي شي پوزه وی وپړسي کې شون به دقت څه کیږي ورځيږي بعد تندې نه به د برمی لاس کې جوړ کړی تار یو بیوجو الذين كفروا المنکر المنکر سناشنا حیثیت په او اوجتی یو راغلاسی وا بعد ته غټ شي کله بره کله کته یکادون یستون بالذین قریب دا چې عملو کې پا کسانو باندې چې لوري په دې باندې آیاتونه می چیر دا قران دې چا واسطه قل ورته وا فنبئکم خبر کوم تاسو لپاره بتر باندې نه انار نو کومه سره سره لګای کرو سره سره لګای لکنار فی کنار من کنار تعالی رور پتا کې دن نور چې سوځي کنه دا چې کمنو کوئی خلک کوئی چې ور سوځول کوي خدای دا سم چې په قران باندې سکیږي سوځي غریبانان نو لکنار فی کنار من کنار تر د ور شغلې قیامت پر دروانی یا النار لک النار اولا لک النار حسبک اور دل پورا دے کنا وعد الله الذين كفروا لوس کړل دی اور الله کی کسانو سره جن کار کړل دی او بل ځای ورته دی یا ایو الناس اوس یو ناشنا مثال بیانې راځه په دلیل کو نشوي په واز او په نصیحت او په زورونو په یو پویا نشوي نو کو پر یستان غونتی مثال څه شوي د زمیدارای په خبرو څه شوي پوښوي ول ټول دنیا خلقو زوري و مثالون بیانول شي او ناشنا هم دې برت خبره او مثال فاستمعوا کان لگا کې سنو خو ته وکړي فاستمعوا له وکړي دي تا یقینا کسان تدون من دون الله چې تاسو را بلی د الله نه علاوه ان الذين تدعون من دون الله هغه کسان چې تاسو را بلی د الله نه علاوه بوتان نه یوازې لا یخلقو ذبابا بالکل نشي پیدا کولای دی یو مچ یو مچ جوړولای ولا وید تماولا اگر کدا ټول ورته ګول میس کانفرنس کی دا ټول وتراجم شي د دنیا را ټول بوتان ټول بوتان ټول الیا چې دا څوک د الله نه علاوه را مدد کوي او را مدد چې یو ته وي دا ټول اتفاق کی چې را مونږ یو څه جوړو مچ پیدا کوو نو مچ پیدا کولې دا مچ ولې خاص کو د دې نه وړو کې خطو ماش دا مچ ولې خاص کو یو د دې وجنه چې دا مچ نیمګړې په پیدایش کې د دې د سترګو باندې نشته د الله رب العزت د دې په ځای باندې ویپري ورکړي دي دا لګي لکه د موټر د شیشې د پاسه ویپري کا دغه څوک په دیوا ورکړي دي نو د سترګو باندې ټول لګي بس 24 غنټې لګي دا ویپري دا څه برکت کی باران کې شین کې څه کې لګي ویپري دا کې دې نیمګړې نه الله وی دا نیمګړې دي دا نیمګړې پورا خلا پرې دا دا نیمګړې دي یا نیمګړی دی جوړ کی دویم زیارتونو سره مناسبت ډیر دی ونه شوې زیارتونو سره څه ډیر دی هلته خوږه مګي او هغه مټ ته خوږي او د ګندګا یار دی ولته ګندو ډیر ملاویږي او خوګم سکیږي الواګانې ملواګانې داسې کیږي ملاویږي او ګنده په کې بلاشي ځنی پیران په کې داسې چې په او ناس ته دین او د سماج تیلی سات دا پیر دې مچان غنیږي خدای شته کنه چې سم سره لا چې کر کول ورسي ولټه ولا ورسي ادا مچا ته چا پیر غنیږي خلک کوئی پیر نه ہے او پیر دې وای پیر نه ہے دا لږه چا ته پیر دې نو د دوه زیارتونو سره مناسبت څه دی درې مج او من جوار دا تقریبا په یو صفت باندې د مولا عبد المؤمن خبره شیخ سے ذکر کړي چې المن جوار مگر به حیا د من جوار معنی څه ده مچ به حیا مچ د مچ معنی د خپل زب آبا زباب دی کنه نو زب آبا کلمہ زب لاستقذاره آبا لاستنکاره چې شړی نو بیا دې غره رواني شړی نو یو من جوور کې دا صفت دی چې مالدار سره خور غون ته کسی شي راشي راشي بابا نو سه نو سه بابا بابا بابا نو سه اجي سه فورک نن خطه به وټوري هغه به ته لږ څه خاچټه او جامع غلط راګی چې تاسو سیل غریب راغله اړو زیارت راغله نه ګوري چې تماشه کوي چې تا اته جوړ پورته شوی دی ان خاطر جامع غوړي غوړي وي ته بس کی راکی نه یو دی د مين جوړ او د مچ دی را دغه دویم مين جوړ دغه هم ته مچ نیمګړی دی ما من من جور الا وهو نیمګړی و وګرځه وګرځه تقریبا تقریبا د من جور ما خاچر او د من جور نه نیمګړی به پیدا نکي د چا پوزه په دې ځای غوسي د چا شونډني داسې غوسي یاره الله دې معافي کوي خو ما دو من جوران لیدلې دي یو شان په پیر بابا کې دومره بدرنګه دومره بدرنګه یو خدا یو سړی خدای څخه قران مخه تر کما کومره بدرنګ نه مخ کې لیدلی او نه به ان شاء الله خدای را بیا وکړي دومره بدرنګ وو کنه دومره بدرنګ فو خون او داس شیونه ونو او هغه هغه هغه دا چې نو باندې څور کوه څور کوه څور کوه دا د مټ په شان دی بی حیا او جرسناک او نیمګړې هم دی نو قرآن بلیغ دی کنه بلیغ دی دا خدا سو سلوار تلوار کی اشاره اشاره قران وی کدی بابا څه کول شوې نو د نیمګړي منجور لبه دا پوزه پورا کړې و د خپل منجور لبه دا پوزه پورا کړې و د ګډ منجور لبه دا خپل څه کړې و پورا کړې و او د بیشوت منجور لبه دا ګوتې څه کړې وې ورکړ نو چې څو خپل منجور لدی شي کول نو تعالی رسوږي چې ورو سره شپاره ستړي پروت دی هغه لته نشي کولای تعالی سو کې نور الاخره وتختلا لا يستنقذوه من دا باباګان دي ځان خلاصولې نشي چې موږ له زموږ لور ورو زموږ لور خپل الوان شي خلاصولې لا يستنقذوه منه نشي خلاصولې دنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوښتون کې او د چانه چې غوښتنه کړې شوې ده اف طالب تازي عرب المطلوب دا مچ او الطالب کمزور دی کوم الله مفتون کې مشرک والمطلوب او د چاره شي غواړي وختل شوی درګه ما قدر الله زورنا چې ته درګه روانه نو تعالی الله دې عزت څخه خیال وسه تب توحید کې صبر خودل ما قدر الله قدرې تاسو دې عزتونو کړه الله او هغه الله ته واپس کړی ټول کارونه ایمان والو ارکو رکوع کې وسجدو ربکم وسجدو سجدو کې عبادت کې در خپل او نه کارونه کوي کې دې چې تاسو کامیاب شي وجاهدوا فی الله او کوشش وکړي په توحید د الله کې د الله په حاصلولو او د الله د توحید په بیان کولو کې حق جهادی په مناسب کوشش د الله باندې چې څنګه الله سره مناسب دی دغه شانتي کوشش وکا ولی او کا کوشش کړه او کا مهنت وکا و تباکم یو الله تا انتخاب کړی دی د پاره ستا الله څه کړی انتخاب کړی دا سګران کار نه دی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دا ګرځولې په تاسو باندې په دین کې څه څنګه ملت ابیکم ابراهیم درم ملت ابيكم د بابا د بابا طریقه ده د بابا په لارو نه روانيږي ملت ابيكم ابراهيم د ستر د بابا استاد ابراهيم دی هو سماكون مسلمين اغه الله می خو تاسو المسلمین تابعدار من قبل او بیا دا مخکې او رست مخکې من قبل مخکې نه او په دې کتاب کې یکون رسول چې پیغمبر بیان کوم کې تاسو ته او تاسو شی بیان کوم کې علی الناس خلقو ته اقیم الصلاۃ پابندیو کې نماز ورکی زکات واسمو بیا بالله و واسمو بالله مقبول لګوي په دین د الله باندې هغه الله له مددگار تاسو څخه سم مددگار دي دوست او څخه سره بچ کوونکی او مددگار سورۃ المؤمنون مکی صورت ته نزول کې سلور او یایم نه پس صورت انبیاء مناسبت د مکی صورت سره مکی صورت کې د مشرکان او ملونو ذکر کړل نو دې صورت کې د موحدین او عملونو ذکر کړي دویم مخکې صورت کې وی اتقوا ربکم د قیامت یاره بیان کړه نو دې صورت کې اسباب د نجات بیانې چې خلاصې کې په دې اعمالو اسباب د نجات چې کوم نه بیانې درې مخکې صورت کې رد شرک شو نو دې صورت کې اثبات د توحید په دلایلو او نفي د هر قسمه شرک په شان د انعام دی پس د مایدینا لکال ته هم مایده کې رد شرک فعلیو نبی انعام کې ټول شرکونه سکړل رات کړل دا به شانتی دلته ونه یعنی د صحیح عقیدی تعلیم کوي او د عمل او غلط عقیده او عمل رد کوي داوه د صورت اثبات د توحید او نفی د شرک خلاصه د صورت د ابتدا نه یو لسم آیات پورې چې کوم خلکو توحید ومانو او هغه عملی کو عمل د شرک نشو عمل د توحید شو دا هغه صفاتونه او بشارت دویم باب د دولسم نه دویشتمه پوری په دې کې دلایل عقلیه ذکر کړي د توحید چې خیر او برکت اچول کې یو کی आवाज الله دی نو صرف دا هغه عبادت کوي او دا هغه په نوم منښت څه کوي دریم باب د درشتم نه پنځوستمه پوری په دې کې دلایل نقلیه سلورم باب د یو پنځوستم نه تر 77 وو یایم پوری پدې کې دلیل نقلی په نفي د شرک فعلی د ټولو پیغمبرانو نه او بیا ورپسې زورنی او یری دا تاو یا یم نه تر اخره پوری پنځم باب پدې کې دلایل عقلی او بیا یرا او بشارت تفصیلی اخیر د صورت سر سره تړي سر کې وي قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب شو هغه کسان چې غیلا اله الا الله ویلا او دا غي مطابق عمل سکو خو چا چې د دین سو کو انکار کو پاقیدی او په عمل سره انه لا یفلح الکافرون کافران کامیاب دي امتیازات د صورت او صاحب ډیر د مؤمنانو دویم په نفي د شرک فعلی باندې دلیل اجماعي د ټول پیغمبرانو نه اجماع په نفي د شرک فعلی باندې قال افلا المؤمنون یقینا کامیاب شو مؤمنان نو د د زړه چې کمر د غیر الله نسی پاک یعنی شغل د غیر الله بکیم نی موبایل بکیم نی ګلاس بکیم نی خپل غونتا معمولی غونتا کې دا چې چې د الله نه غافل کوي قدرې اړول خو له خبره نه نو هغه سیدین په زړه کې والذین هم عن اللغو مورزون نو ماس کې په کدام راغل چې د محبت د غیر الله نه سکی اعراض کې زړه د الله په مینه باندې معمور او آباد وي والذین هم عن اللغو مورزون آکسان چې غي د لغو نه اعراض کوونکې دي لغو کرکټ په لغو نینو والذین کسان چې کوون کې دی پاکي د زړه صورت مکی دی لزکات پاکه د زړه لره کوون کې دی یا اجمالی زکاتو او کسان چې د خپل عزتونو باندې شرمګاونو حفاظت کوون کې دی مگر الله زواجم په خپل بیانو او ما ملکت ایمانم یا چې مالکان چې الله سنت دی نه دی ملامت کړی شي په دې کې ملامت یا نشته او هغه کسان چې هغه د خپل ذمہوارو د امانتونو او د خپل لوزونو خیال ساتون کړي او هغه کسان چې د منځونو خپل باندې خیال ساتي اولایک هم الوارثون دا خلک چې د دې چې کمنو میراث وړونکي د جنت وارثون الذين هغه کسان یارثون الفردوس چې دې وړي چې کمنو میراث وړي میراث کیوړي جنت لرا هم فی خالدون دی ګوي په دې کې همیشه دویم با پای کې دلایل عقلیه دنیا ته فتبارک الله دا معمولی ساز کی کی دا برکتونه چا واچول فتبارک الله نو برکت چونکه دی الله خسته پیدا کونکه ثم انکم بیا یقینا تاسو بعد ذالک پس دینا قام قام ریبا نو بیا وتاسو پر ځ قیامت پورته کول شي ولقد خلقنا فل دلیل یقینا پیدا کړی می تاسو د پاسا سبا ترای څلور لاري ان د لار والا وما كنا عن الخلق غافلين او موږ دوباره پیدایش د مخلوق نه غافلین نه خبره چې موږ بیا نشو پیدا کوله او پیدا کورا ورون د باران او بو به قدرین په انداز باندې اس کرنا او فلر نو وسوم دلارا جذب کوم دلارا پدمګه کې او مونږه په ختمولو دې باندې خامخا یو سوالا فانشان علیکم به نور پیدا را ټکم تاسو را په دې باندې باغونه من نخیل وانا تکجرو دا ګورنا تاسو دې په دې کې میوي ډېرې او دې نه تاسو خوري او شجره تن تخرج من تور سینا او نا چراوځي چې کمنو تور سینا را تم بتو بدونی دا چې کمنو را زرغونیږي را ټوکې چې کمنو را تیلو لا او یا سره د تیلو واسب غل الاکلین او انګول د پاره د خورونکو واین لکم فرنا مل ابرا او یقینا تاسو لدی په سارو کې ځای دی ابرا څکاون تاسو باندې مما دا غنا چې بګیړو دي کې دي او تاسو لدی په دې کې فائدې ډېرې او دې نه خوري تاسو او په دې باندې او په کښتو باندې تاسو سره ولې شي دا ټول کارونه کوونکې او برکتونه درکوونکې الله دی صرف هغه یو الہ مانه کنا دا غو نوم نظر نیاز کوا دې مسله کې دا پیغمبر یوازې نه دی دا چې کوم نو هم په خپل وخت دا مسله کړې و د ټولو انبیانو دا اتفاقی مسله ده ولقد ارسلنا نوحا ايقنا عليكم من نوح عليه السلام خپل قام ته نو وی دا وقام بندگی کې دا الله نشتا سو الا بيدنا تاسو نه لريږي نو یا سردارانو کسانو چې کو کفر کړو د قام ددنا نه دا مگر باندې عالم تاسو غونته کې اراده کې چې ځان چت کې بتاسو ځان غره کې بتاسو باندې خو خو دا الله نو نو را لګلې لان زل ملائکه کاله زمون هدایت خو خو را لګلې به فرشتہ نه دی اورې دې مونږه دی لرا دې مسلې د توحید لرا یا دې راتللو د بشر پیغمبر کې دلرا چې انسان دې شي پیغمبر شي په مشرانو په خوانو کې نه دا مگر یو سړی چې په دوانه لیوان توپ دی چې د خلکو نه ټولو نه خلاف لګیا دی د ټولو دنیا نه چې کوم په خلاف لګیا دی خلک دنیا ګټي او د آخرت په څه شوی دی لیوانه د مغزوی دنګ لري فاتر بسو بی عطائن تاسو انتظار وکړئ د تر وخت مقرره مړ بشو خلاص بشو د دې یو ټیم درا تخکاری دی په هغه ټیم کې بیا په خپل څه شي مړ شي قال نو پیغمبر ورب می مدد کزما د وجد اغنا چې دې دا روزنو ګړ مال را فاوینا الی نمو تو حکم کو وای مو تو کړه چې جوړا و کیشته بیا یوننا پس وړاندې سترګو زمونږه وحینا په وحی زمونږ باندې فائدہ جام وړان هر کله چرشی عذاب می او جو شوې تنور سوار کبدي کې د هر یو جوړې دونه او اهل قالکا قرواله تا مگر هغه چې تیر شوی د بدری باندې فیصله عذاب وینا دا ذات دینا او خبره سره وکاو ما سره باردا کسانو کی زیاته کړه ظلم شرکی کړه دے یقینا دې غر کې دو فیضا سویتان تو ما کا هر کلا چې برابر شته او هغه څوک چې تاسو سره دی پلان کې نو وایته الحمدلله او دی او ان کنا لمبتلین او یقین من خامخاز می قول کی نبی امه چې کمنو پیدا کړو پس دې نه پیړای نورې فارسلنا فیم رسول منهم نراوی له دا اجماعی دلیل ذکر کړي یا دا اوحود علی السلام مراد دی یا نوح علی السلام نه رسول هر پیغمبر دا کارو بس د هر پیغمبر ته نه دا کارو یا نوح علی السلام نو رسو قانون دار چې څوک ذکر کیږي هود علی السلام بیا ته مراد څوک دی خو چې ټول دیواله نو اجماعي شو فارسلنا فیم رسولا منهم نو راول ملي کې ولې کې استاد در دینا په دې مطلب باندې چې عبادت کوو د الله عبادت کوو د الله نشته تاسو له عبادت دنا پاتاس پیریږي نه نو یا سردارانو د کام زنو آ کسانو چې انکار کړو دروځنه کړو ملاقات د آخرت او مسکړی مې دې را په دې ژوند معمولی کې نه دا مگر بنی آدم تاسو غونته خوري دا غنا چې خوري تاسو دې نه اوس کې دا غنا چې تاسو اس کې ولا ان تاسو بشرا کتا سو منل د بنی آدم او تاسو غونته کې نه کې تاسو په دغه وخت ته انیان شي آیا ایدکم اے دې لوس کې تاسو را چې کینن تاسو چې کله مړ شي او شي تاسو خاورې وای زامن وډو کې کینن تاسو بیا اوچت کړی شي هاي هات هاي هات لما توعدون لری لری لری والا د هغه سره چې تاسو چې کم دنو تاسو سره وعده کول کیږي نه دا مگر ژوند زمونږه نږدې بس دا نموتو چې مرو مونږه ژوند کیږو نموت ونایا یعنی په دې ژوند کې چې کم په دې دنیا کې چې کم د مرګ او ژوند کشمکش ته چې ګنې ځنې مړ کیږي او ځنې څه کیږي پیدا کیږي بس دقه دا د دې نه وروسته بیا نور څه ناموتو چې مرو مونږه ونا حیا او ژوند کیږي زمونږه کشران نور نیوی پیدا کیږي پمان او نیمه بوسین او نیمه بیا او څه کړی شي نه لا مگر یو سړی چې ته په الله باندې جوړې په الله درو او نیمه دې دوانه یقین کوونکی نو دوی وراوی مدد مې وکړه د وجه دا غنا چې دروځنه وګاڼلم بیا مې راولېګو موسی او ورور د هارون پاتونو زمونږ باندې په غلبه صاحب باندې فرعون ته صدارانو ته ځان دې ځان متبر وګاڼو پکانو قوم عالم او د یو قوم ځانو چتګړو کی نو دوی وی انا نو انا مې له بشرین مثلنا آی موږ ایمان راړو په تو باندې ادمانو خبرو منو د دوه کسانو زمونږ ته وقوم مالنا عبدون او قوم دې زمونږ عبادت کوونکی فرعون بنی اسرائیل سه عبادت کړو غرائب القرآن په دې ځای باندې ذکر کړي چې العرب تسمي کل من دان لملک عابد له عربيان چې دي نو تسمي کل من دان لملک عابد عابد له چې څوک د یو بادشاہ د قانون د لاندې وي او دا غي بادشاہ ټول غلامی کوي د یو افسر ټول څه کوي غلامی کوي دا الله حکم ته پام نه کوي او صرف دا غمني نو دې ته دا غ عابد او عبادت کوونکی وي نو دوی د فرعون ټول قانون منو او خلاف نه کو احتجاج نه کو نو فرعون وچ دې زمونږ سکی عبادت کوي نو اوس خلک د پارلیمنت او د اکثریت عبادت کوي کنه فکذبوا ما دروځنه وګڼه دلارا فکانو من المهلکین دې دوار لرا نشدي د علاقه شونه او یقینا ورکړې موسی د کتاب د دې لپاره چې دی رارومي او ګرځول مې زوی د مریم مور یو نخا دواړه یو غټه نخا باوینا هما او ځای مور کړو د دواړه راغو چت ځای تا چې خاوند پاتې کېدو د آرام و ماینو د چینو منس کو نه د باقی صورت وایو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اول کې د موحدینو کارونه ذکر کړل بیا دلیلونه عقلی ذکر کړل بیا نقلی په مسله باندې وسوی عملوم د شرک نه پاک کا ټول انبیاء ته د حلال او خوراک حکم شوی چې حرام چې کمندونو هغه نه کوي نو حرام والا عمل نه قبليږي دا نفی د شرک فعلی کې دا باب راوړي یا پیغمبرانو خورای من طیبات تفاکون او د حلالنا او عمل کوي نه خوراک مخکې کو عمل رسو کو اشاره ده چې د نیک عمل دا په حلال خوراک قبليږي سلاسی بابا یو ځای کې وی وی ای پاکی تو پاک از نان پاک استو وستا دا پاکستان چې دی نو پاک از نان پاک استو دا د پاک ډوړې نه پاک دی انی بما تعملون علیم یقینا پاغبانه ز پاغبانه تاسو کوی نه کوی یقینا دا درف تاسو ډلوا او ظرف تاسو هم صرف زمانه ویریږي فتقطوا امرهم نو دای چې کمنو خاص خاص خپل دین تر خپل میان د ایسی سي بلا شي ډلې په کې جوړې کړې اواره وړاله پاوا چې دې دې سره نو خوشاله دي بس یو خبره نیولې دا پاغي خوشاله دي زورا نفریق دلارا فی غمرتهم پاغ بیوشه خپل کې او مستا کې تر وخت پورې دی لا الله رب عزت مال دولت ورکړل دی نو دی ګنوي چې دا فائدې دي او دا نعمت ته پکې نو ته پته نشته چې دا داسې دی لکه می ته په شکاله اعصبنا انما نمدهم ایدی کمان کی چې یقینا هغه چې موږ ورکړي دی لرا په دې سره د مال او د بچونا نو ساره ولهم فی الخيرات آیا موږ چې کمندنو تیزی کو تلوار کو دی لرا په فائدو کې دی کوی نه لا شرون بلکې دی کوی نه چې دا نعمت نه دی او دا په دمه د مرانی ولي تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا خ خلق دادی یقینا کسان چې دې یې لري در خپل نه لري دن کې او مینا کوونکي دي او هغه کسان چې فاتون لره به ایمان راوړي او هغه کسان چې خپل رب سره صدار نه جوړي او هغه کسان چې اتونه ماتاو چې ورکې دي ها چې کې دي هغه اعمال چې کې یعنی نیک اعمال کې وقلوبهم مجلا او زمونه دې یری دم کې دي یعنی سره دې نه یریږي چې قبول بشي کې قبول ونشي چې یقینا دې الی ربهم راجعون رب خپل تری واپس کیدونکي دا غلق تلوار کې بنې کو کې او دې دې لا مخ کې دن کې فلا نکلف نفسا الا وسعها نه مجبور کوم نه زموار کوم سیو بندا مگر د وس مطابق کی ولدنا کتاب او موږ سره دې لیک چې بیان کې دا او دې سره وضعیت یې نکړې شي بل قلوبهم فی غمرا دا غویم خلق ذکر کوي چې کوم دا عمل نه کوي زورن اور اور کوي بلکې سمونه دی په غفلت کې یو مستای کې من آزاد دی کتاب نه یاره دی بیان نه ولا ما مال من دون ذلک او دې لري کارونه علاوه د دینا دا چې کوم کوي د دین علاوه نور قسمه قسم شرکیات یا غلامون ډیر کار کوونه یا ولا ما مال دې لکارونه دی علاوه د صفاتونو د مسلمانانو نه مسلمانان چې سکیز دی ولټه دی سدي لګیاري د دې هغه لاره کوم کې ته تر دې لګیاري چې اخذنا مترفیم چونی و مزه چې کوم را مزه دین په سزا مناسبه کې دی بیا چونکی لا تذر اليوم فریاد مې کوئی چونکی گئی منن انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو زموږ طرفه مدد به سره نکړي شي تا مستكبرين به ځان معتبر ګڼون کوي په دې پیغمبر باندې په دې پیغمبر زموږ واره دی کنه زموږ څه دی واره دی فخر به په کوم خیر دی چا به زموږ واره دی مونږ دا ډیر خسړې ډیر ډیر اخلاقی صادق او امین ډیر خسړې دی سامرن سامرن سامرینا کیسې کوونکی د شپې بم کیسې کول او قران لا نه راتلی تاجرون پر خدای دې په پر خودوم دا پیغمبر او دا قران تابعداري مولانو کول او فخرم په کاو چې دا زمونږ سره واره ده دا زمونږ خورای ده دا خبرې بم کولی سامرن سامرین جنس دی سامرین کیسه کون کی د شپې د شپې ولې جاوي کیسه به کولې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بار الهشا نبی علیہ السلام د ماسوتن درسته د فضل غپ نه منه فرمایلی دا فلمونو کتلونه اسم منه د خلک د ماسوتن د مون درسته خصوص ورته بیا یو معنا دا هم چې به نه مراد بیت الله شریف پښته نه دی دا کې نو بیت الله شریف ته ډیر لري زمير راځي کول نه مستكبرین به ځان معتبر ګڼون کې په بیت الله مونږ چې بیت الله جوړو مونږ چې دا کو مونږ چې دا کو او سامران کسی کو ان کې په بیت الله کې بیت الله کې سولو پای کې کسی او تهجرون پر خود تاسو چې کم نه رب د بیت الله د بیت الله رب هم څه کو پر خود نه د بیت الله باندې فخر ته ساجد شو چې په جمعات په هر کې او د جمعات د رب نافرمانی کوي نو فائدہ یې افلم یتبر القول آیا دې چې کوم سوچ نه کوي په وینا کې په قرآن کې القول القرآن یا راغله دې تا آغا چې نو راغله مشرانو دې په خوانو تا آینه دې پیژندل دې خپل پیغمبر نو دې دې دره ناشنا غړون کی بلکې دې وایي چې په دبانې لیوان توپ دې بل جام بالحق بلکې راوړې دې ته حق او زیات دینه حق لبد ګڼون کړي ولو اتباع الحق او کچر د تابعداریو کې دا قران او دا الله دا قانون دا الله احوا او د دې خیالاتو یعنی دا قران په دې پسې سکی وارواړی او د دې خبرې لکه چې دې څنګه منی او چې د دې څنګه طبيعتونه دی دا قران دغه شانتی شي او دا الله دغه شانتی قانون سکی نازل کی الله فسدت السماوات والارض خامہ خبروان شي اسمان نو زم کې وا سوچ بری کې دي بلکې ورکړه مې دی لرا نصیحت دی او شرافت دی نو دوی د خپل نصیحت نه ډډه کوم کړي دا ولې څه نقصان دی عام تسالو ماجران آیت غواړي دین مزدوری مزدوری دراب دې ډیره غوړه دا هغه دې غوړه روزي رسان او یقینا ترابل دې لرا دار سمیتا نستان نقصان نه دی او دعوت هم نقصان نه دی نقصان نه دی او یقینا کسان چې مان راوړي په آخرت د لارې نه خامخا ډډه کوونکي دي او لیدونکي دي ولو رحمناهم او که مهرباني مې کړې په دې باندې او لنکړې مې دې ما بهم من ذرن Sure. فمستکانو زین نو شوی دا الله نو ټیکاو شوی الله تا او نه عاجز کړي وا حتا تر دې پورې چې دا مې سبب دی باندې ور خاو دا عذاب سب اذام فی مبلسون ناسبای کې دې چې کم دنو پای کې نا امیدو دلائل انکار کولی کی دا خبر خدا عقل نه خلاف نه لګ دي کې سوچو کی او الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو له وګونو او سترګې او جنونه اسباب د علم درکړي دي دا د غیر د پاره استعماله ډیر کم دی هغه چې تاسو قدر کوئ او الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو زمکینان پزمګه کې او هغه الله ته ورجم کړی شي تاسو او الله دې هغه ذات چې ژوند کول او مړ کول کې او هغه له بدلون بدلون د شپې او درځي پای تاسو عقل نه کار نه اخلي بلکې وایي عقل نه کار اخستل چټري الټه اعتراضونه کوي کو بلکې وایي دی په شان دا وی چې ویلې په خوانو چې کله شومنګا چې کله مړ شومنګا او شومنګ خاورې وړو کې موږ بیا را پورته کړې شو یقینا لوس پر شوی د موږ سره او موږ مشرانو سره د دې خبرې په خوا نه دا مگر کسی د په خوانو زلک د دینوم د خطوا اخلي کنه چې د دې څه خیال لې ځنه اتفاقی خبرې دی غلې منی ورته وایا لمن الارض ومن علیها چاله اختیار رزم کې او دا رسول چې د دې په دې کې دا غچا چې دې په دې کې کتا سو کویږي سيقولون لله سره چې وې چاله دي الله الذين وتوا فلا تذكرون رايتا سن یاد وي الله په حاجتونو کې چې اختیار من سو غني الله باندې بیا نور نصیحت لناخلی چې دا نور کارونو ذمہ وارم سو غني دا الله ورته وا څوک دې رب د اسمانونو او رب د عرش لوی نظر د چوي با الله او تو وا ځان نه بچ کوی د شرک نه را افلا تتقون ورته وا چاله دې څوک دی هغه چې په لاس دا کې اختیار داري او سیز او هغه الله پناه ورکي او پناه نشي ورکړي دا هغه مقابله کې چې څوک ان کوم تعلمون تاسو پويږي بریلیان وای خدا دې سے پکړه چھوڑا لے محمد ا محمد د پکړه چھوڑا کوئی نہیں سکتا دا الله تړلی وي نبی علیہ السلام پرانیزي خو دا نبی علیہ السلام تړلی وي سو پرانستلې نشي په دې آیات کافر دی د مؤمنون پاټه سی باندې فلا یجار ولا ان کنتم تعلمون فتا شکمن کویږي سيقولون لله زردا شوای به چې الله ورته وان کوم طرف ته جادو در باندې وکړې شو بالاتیناهم بالحق بلکې راوړې مې دی لره حق وانهم لکاذبون او یقینا دې دروغجن ما تخذ الله من ولد نه دی ولی الله اس قسم نائب او نشته دا غسر سوک الا اذن په دا قوا کې کوي نو خام خام وتلې بوای هر یو الا اور یو خدای هغه چې پیدا کړی دی ان خپل یې سبې څه کړی و جدا کړی و چې بس موږ ته کرا سره کې خپل پر خره ته سکا جدا کړ ټولو کنټرول به تاسو سره زمونږ دا هم تاسو سره ولا علا بعضهم علا بعض او خام خاص پر کشي وکړي و ځان موچت کړو زنه دینه په زنه باندې پاک ته الله دا غنا چې دی بیانې په او پټو باندې بخاران تعالی ما شرکون او چې ته دا غنا چې دی سزار جوړي او ته وای وربه می اما ترنی ما یعدون اوس په عذاب دراتلو چې نه مني ځان ته نډړې تکا اما ترنی ما یعدون کته چرته کې خیمات هغه چې سره لوس کړی شوی دی نو وربه می فلا تجلی ما قوم الظالمین مې ګرځوا په قوم کې ظالمان دي تنیا سره خدای مکه یا الله چې زما زړه خو ستا په لاس کې دی واسنه چې چې زړه چرته د ظلم مرتکب شمو سزا را باندې شي راشي او یا زست شمه واینا لا نوریکا او یقین موږ پاغه باندې چې او خو تا تا اعلی په دې خبره باندې چې او خو تا تا غاظاب چې اروم دې لرام خامخا وسوالیو نو دفقتو باللتی باغ طریقه باندې چې هغه خستره بدایل را معنی میکړی وی نا نا علم ما یصفون مونږ یو په باغ باندې چې یې بیانې نو شیطان به تاسو سې چې مړه پرېده چې نه مني می بیان وته می بیان وته وای ورب می پنا غواړم په تاسو سره د وسوسو د شیطانانو نه او پنا غواړم په تاسو سره ربا ته دین چې حاضر شي ماته حتی تر دې پورې دا کشمکش رواني دی له ال ارمان ورشي چې کله چې کمنو سادي ګډګړو لسی شي راو رسی مرګ او فرشتي ویني نو ال ولا سور شي ارمان ورشي دا فرمانی کوي دی کوي تر دې کوي تر دې چې راشي او تند دې تمار کوي دی واره به واپس می کوي واپس می کوي واپس می کوي دا ټول چغونه یو چغه جوړ کړه ارجیونی ارجیانی ارجیانی ارجیانی ارجیانی دا غنه جوړ ارجیونی ما سکی واپس کی یا الله ته فریاد کې او فرشتي خراغلي دلی دلی دي چې ساتي سکی نو خډيري دي نا غیر اغلي وربا می ارجعونی فرشتو ته واپس می کوي کنه وای چاته او فریاد تاسو کوي لا دی عمل صالحا کې دې شي زامل کوم نیک پاره څه کې چرانه پات شو اوس رانه پات شي اوس بل بیا سو کوم نیک عمل کالا نه وینا دا ته خبرو د خپل چې دی ویم کې دی لرا خپل او تن لوی پردارا بیا راتللی په لچته دی دا خواص دا خلک چې واپس راځي دروغ جن دي من ورایم برزخون اپل او زین چې کمنه لو یا پردا دا فراغ راز پورې چې بیا و چت کړی شي هر کلا چې پکې والی شي بیګل کې فلان تا و بینهم نن به چې کمنه رشته پالل کړي د دې درمیان دا پدا کار رشته فائدہ نه ور کوي او نو ودی د یو بل نه تاسو کې چې آشنا څنګه خیر دې طبيعت برابر دلته دنیا کې د یو بل نه په یو صاحب الله سکی تاسوونه کې لکه د کنداریانو چې تخې جوړې خپل شپ خیرې خپل د ثبت په خیرې کړه دا په یو سات کې کومل لیدای په کنداریانو شانته او ال د بیان شي کوله ولا تسالون او نو دې یو بل نه تاسو کې فمن تقولت قاسنه دې خپل دې بل عذاب فمن ثقلت موازینه ها سو چې درانه شي تورونه اولایک هم المفلحون دا خلک چې کامیاب دي هوا سو چې خفت موازینه سپک شو تورونه دا دي هغه کسان چې تاوان کړی خپل ځان نه په دوزخ کې به همیشه باد شکل وي او بس وځي مخونه دی په ور کې او دی وی بلې کې بد شکلا هو د سو هر د دوزخ ته دتلو د قران نه انکار الم تکون آیت تطلع علیکم عینو آیاتونه به جلسته شو په تاسو باندې تاسو به دا غي نه انکار کړه دروغجن به هم غنل دی وای بس الله بدبخت وکنه څو بدبخت اے رب زمونږه غلبت علینا شقوتنا زور او رشی و بمبان زمونږه بدبختی وکنا قوم ظالین امون یو قوم گمراه ورو زمونږه اخرجنا منا او با زمونږ دینا فاین وندان کوم واپس شون یقین مونږ ظالمانو قال اخسو فی ولا تکلمون کور شي پدې کې خبرې ونه کوي الله الله دې ټول مؤمنان مسلمانان ساتي دا اخیری کلام چې الله وو شروع کی اخسو فی کور شي فلا تکلمون خبر مکوې زما سره انه کان فريق من عبادي یقینا و یوړل زما د بنیانو نه چې ویلې ورب زمونږه موږ ایمان نه وړلې فغفر لنا نو بخې مونږه مهرباني را باندې وکي ته غوړه رحم کوونکې نو تاسو به جوړ کا غیله را پښاړې غب شپ هم جوړ کو دا وګوره کنه شیخان دي کنه فاتخذتمهم سخريا نو ول تاسو دې لره پګاب تر دې پوري چې هیر کدي تاسو نه زمایات یعنی تاسو دې پوري چې کوم ټوکی کولې کنه او پچمو زبم ور پوري کولې اعتراضونه بم په کول دا غیر نه توحید څه کو پاتې کو قران دې نه پاتې کو او تاسو دې پوري دې پوري بم خندا کولا یقینا بدل مې در کړ تاسو لنن هو چې دا غنه دې صبر دې بدل مې ور کړ دې لرنن وجه دا غنه چې صبر کړو یعنی ستاره خندا او ټوکې زغملې هغه بدل څه ده انهم الفائزون چې خنن دې کامیاب قال نو بو الله کم لبستم فی الارض یاد سنین تاسو مر تیر کړو په ځمکه کې د شمیر کلونه نو دی بو یا یو ورځ یا سیسه درځ نه د شمیر شمیرودون کو نه تاسو کې مونږ کار خبره کو فصل العادین تاسو کې شمیر کوم کو نه الله بو ته وقم نه تیر کړه مگر ډیر لګ یو ورځ او ورځ هم دي خو لکه و لګو خو لو انکم کنتم تعلمون که تاسو په دې په دنیا کې چې داسې دی لګره په دنیا کې خو تاسو دې اکتفا نه کوله کنه چې داسې دی لګره دنیا کې خو پتا خېټه چولې وا اوس وای چې لګ دې لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم فاستاسو دا ګمان دی انما خلقناکم چې کینن پیدا کړی مې تاسو ابسن فضل او بیکارا چې به الله تؤمرون ولا تنهون چې تاسو ته به حکم نکیږي څو قانون بدرلا ناراضي او خپل خوخه ژوندۍ بس کوي تیرا وی یاد وی معنا آ پیدا کړی مې تاسو چې پیدا کړی مې تاسو حبسن لتابسو دا چې تاسو کرکټ یو کوي لبه یو کوي گیمونه څه کوي او کوي دله ما پیدا کړی لبه لبه پیدا کړی وانکم الیا ترجعون او یقینا تاسو مون طرف ته واپس نکړی شي بهلول ماشوم ته وی بچی دا نور لبی کی تو سره لبی نه گئے ماشوم ته وی بابا مون لبو لنیو پیدا کنا ماشوم ته وی ای بچی ته غړي ماشوم نه هغه ته وی وی زمور ته مې وکتل مور ته هغه نری کڼ کې دلان نکړل غټه په تسکړل د پاسه کړ وې څنګه چې قیامت کې مونږ نه نری کڼ کې سکی جوړ کی هغه ته بچی ته سو کی هغه چې ته نو ما واستوي وای ستا خوره پاکه ده ته د علی رضی الله تعالی عنہ په نسب کې ستا خوره صدا پاکه ده په بچی ما ته لګ نصیحت وکا بهلول ته ما ته لګ څنګه نصیحت وکا هغه معشوم ته وای وی اورد دنیا ارد دنیا تجهز بنت لاقی مشمرت الله بلا قدم وساقی دنیا د چې کمنو روانه د بډي واغلی دي پاندای نشته پنسي نشته خوري راته ده صدا روانه ده فما حیون علی الدنیا بباقین فما الدنیا بباقیت لحیین وما حیون علی الدنیا بباقی نو دنیا دې ژوندۍ د پاره شي او نه ژوندې همیشه پس دې په دنیا دې پهلو لوی اریان سوتا اوسان فزول په الله پیدا کړي نن خټول کرکټي دی او غب شپ ته مړ د کیدی په کې مخې وشتل شو بس تیم پاسی ده بس فانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو هم طرف ته واپس نکړې شي بالا او بلندر دی الله چې بادشاہ دی بالکل حق لا اله الا هو نشته لا بيدنا رب العرش الكريم خاوند عرش عزتمن خاوند عرش عزتمن دل عرش صفات راوړل الکریم دغه د صورت کې برکتونه ذکرو چې هغه څه کوي سخا کوي سخی ذات ته او په سخی عرش باندې ناس ته او سخا په چا باندې کی په مخلوق باندې نا سو کرا بل صلی الله علیه الا بل لا برهان له وی نشته در رب دبان اس قسمه دلیل فینما یتعبد رب یقینا حساب دې په نظر رب دبان